زما نهایت عزتمندو مشرانو کشرانو دا الله رب العزت په کور کې راجم کېدل او دینی محفل منعقد کېدل د دې د پارا سوجوي سعلت وی بس دا انما الاعمال بالنیات په سلسله کې د ملګرو دا تمنا وا خواهشو چې د الله په کور کې د الله په کلام را جمع شو څه خبره د الله د دین وشي او انسان چې د کم مقصد د پاره پیدا دی د کم غرض د پاره پیدا دی د هغه تذکرہ کو په خپل میس کې بیا حالات داسې جوړ شو زه اوس ناست ما دا سوچ مې کاو چې سب بیان پکار دی او په کومه موضوع باندې خبره وشي حافظ صاحب چې موس کې کم سورتونه تلاوت کړل سورہ عادیات سورہ زلزال پاغه کوم اثبات د قیامت د قیامت تذکرہ د مرگ تذکرہ وا قارس بیا چې فقیر حسین بھائی ابتدائی کم آیاتونه تلاوت کړ یوم لا ينفع مال ولا بنون آغه کې د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام دعاګانې او د مرګ نه یرا داغه تذکرہ وا دارنګ نور تلاوت چې اوشو او بیا پاغه پسې د حافظ صاحب نظم چې زلبان دې ضرب لګون کې اغه له دچکا ور کون کې چې انسانا د هر ابتدا یو انتهاوی د هر سحر د پاره ماخام وی د هر ماخام د پاره سحر وی د ورځ سره شپشته دی د ژوند سره مرګ شته دی نو دا سرنامه وا چې په یادونو کې یو د یاد د ځن کدن کا د نظر وړاندې ریزه ریزه بدن کا انسان په خپل حقیقت باندې سوچو کا او خپل ځان او پیجنا چې کم مقصد د پاره ته پیدای نو زمام پزله کې دارالا چې د مرګ په باره کې ستذکرہ وشي دا مرګ څه شی دی انسان الله د صد پاره پیدا کړی دی دنیا نزی څنګه یو حکم داسی وی چې هغه نه بعضی کسان بالاتر وی هغه ته بچوي د الله رب العزت دا حکم دا فیصله آیا د دین سوک مستثنا کېدل شي بچ کېدل شي کنا دا د ټول مخلوق د پاره دغه فیصله ده د مرګ په باره کې چې کله الله رب العزت انسان لا نو پیدا کړي او د انسان د پیدایش خبره اترې مشوره د ملائکو سره شروع وا الہ العالمین زمکه ته یو ملک راولېګو چې دې زمکه نه خار راوړه او دا غینه انسان جوړیږي هغه د پوره حقیقت نه خبر کړو چې کله هغه ملک رااله فرشتہ رااله او زمکه نه خار اغستلا نو زمکه او توی صد پار خار وړي حدیث کې راځي ملک او توی چې الله ته انسان جوړي وی چې انسان جوړ شي بیا بسوي وېدت بد الله احکام راځي کپاغه باندې پورا اوخته او هغه با عمل هغه باندې عمل خپل وکاو او د جون دی پاغه مطابق تیر کو هغه د پاره جنتونه دي کچره خلاف کارونه وکړل د الله دشمنی وکړل داغه د پاره جهنم دی عذابونه دی حدیث کې راځي د ازمکه یو راټول شو را غونډ شو او د الله په نوم ستانه پناه غواړم ما نه خور موړه بل الله راولېګل اغیم دغه شان آخر کې ملک الموت رااله اسرائیل علیه الصلاۃ والسلام چې کله د زمکه نه خاور اغستله زمکه او ته دغه قصه وکړه صد پاره وړي سب کیږي انجام بسوي وی مرگ بوي د مرگ نه پس یا جنت دی یا جهنم دی زمکه خار راغونډ شلاوي د الله په نوم ستانه پناه غواړم هغه ملک الموت وتوی د کم الله په نوم چې ته پناه غواړې هغه الله زرا لګلم او خاورې د مختلفو ځایونو نه راوغستله چې کله هغه ملک الموت دغه جرأت وکړو د دې وجنه الله پر روح اغستلو هغه مقرر کو انسان جوړ شو آدم علیه الصلاۃ والسلام الله رب العزت آدم علیه السلام ته عمر ورکړ او زر کاله د آدم علیه السلام عمرو تاریخ تبری قولونه مختلف لیکلي آدم علی السلام روحونه اولیدل لټول اولاد د ټولو بچو یو بچی دی هغه انتهایی نورانیت والا پړقیږي الله رب العزت نے تپوس کو الہ العالمین دا سوق دی الله رب العزت ته دا ستا بچی داوود علیه الصلاۃ والسلام دی یا الله د عمر سمره دی به شپېته کاله وي دومره کم عمر دی یا الله زما د عمر نه او تسلويخ کاله د تور کې او سل کاله د عمر مقرر کې الله وی ټیک شو آدم علیه الصلاۃ والسلام چې کله د هغه د زندګۍ نه سوا او شپېته کاله تیر شو د انبیانو نه الله رب العزت چې کله روح اخلي ملک راولېږي هغه اول نبی ته خبر راوړي چې ستا څنګه خو خره استا وخت مقرر دی دنیا کې پاتې کېدل غواړي چې نور عمر د ته درکړي شي که الله سره ملاوېدل غواړي چې الله رب العزت د روح قبض کړي آدم علیه الصلاۃ والسلام ته چې کله ملک الموت رااله نو آدم علی السلام وې سکه او استاروح اخلم وې زما خلاص لیک کاله پاتې دی هغه تا خپل بچی له ور کړی وې کلا نو لیکل خو نو گواهان نو آدم علی السلام نه هیر شو د دې وجنا اول ناس اول ناس اول د خلکو نه اول دغه نه هیر راغلیو جنت کې ته هیر راغلیو دلته ته هیر راغلیو الله رب العزت دا فیصله راولېګلا حکم رالې چې کله لین دین کوي اغستل خرڅول کوي لوز وعده کوي هغه بل لیکل کوي وليكتب بينكم کاتب بالعدل لیکون کې لیکل او کی په انصاف دیو کی آدم علیه الصلاۃ والسلام د عمرنا الله رب العزت چې کوم وخت ورکړو آدم علیه السلام تم هغه وخت پوره کو او د خپل طرف نه داوود علیه السلام له عمرم سیوا کو آدم علیه السلام لا ژوند دیو په انسانانو کې کم انسان دی چې پاغه باندې مرګ راغلی دی اول مړ شوی دی اغا د آدم علیه الصلاۃ والسلام زوی حابیل د خپل رور د لاس نه د قابیل د لاس نه هغه قتل شو چې کله اختلافات په دې باندې راغلي استانه قبول شو زمانه قبليږي وجه صدا قابیل پاسې دو حابیل هغه اوجو قتل کو آدم علیه الصلاۃ والسلام خپاو پریشان او بچي وفات دی آدم علیه الصلاۃ والسلام ګرځي خو په سو دین کیږي آخر کې وای الله تغیرت البلاد ومن علیها تغیرت البلاد ومن علیها فوجه الارض مغبر قبیح اے الله د ازمکا په ما باندې ناشنا لګي الله فضاګان ما ته ناشنا ښکاری هواګان ناشنا چلیږي زما لخت جګر زما بچې دنیا نه لاړې ما خو دا حالات نو لیدلی الله چې دا جدای بم پکې راځي تغیرت البلاد ومن علیها فوجه الارض مغبر قبیح زمکه را باندې الله بدل لګي فضاګان را باندې جدا لګي مورخین ذکر کوي آدم علیه الصلاۃ والسلام هغه باندې جون لړن تنگ شو آدم علیہ الصلات والسلام الله د زرو کالو په عمر کې دنیا نه واغستو بیا د آدم علیہ الصلات والسلام د مرګ نه پس بچی سیوا کیږي سیوا کیږي آدم علیہ السلام اول نبیو آدم علی السلام په بچو کې اخنوخ ادریس علیہ الصلات والسلام چې هغه ته اخنوخ علیہ الصلات والسلام هم ویل کی ادریس علیہ الصلات والسلام هم دغه شان قریب عمرو بیا نوح علیہ الصلات والسلام دور رااله د آدم علیہ السلام په بچو کې د نوح علیہ السلام جون هغه ډیر وګ ژوندو نه نیم سو کاله هغه مسله کړی را شپاړس شپاړس نیم سو کاله زندگی علامه قرطبی دا غلی کلی دا کلا چې نوح علیہ الصلات والسلام ته ملک الموت را لې نوح علیہ السلام وفات شو الله رب العزت ته تپوس کړي ویا اطول الناس عمرا کیف وجدت الدنيا واهلها اے اغا انسانا چې تا ته الله ډیر عمر درکړو دنیا کې زکا نه نیم سو کالا صرف مسله بیانېږي مثلا دا سه مسله چې هر ورځ د نوح علی السلام هغه کې ټکول دي نوح علی صلوات والسلام در دي دلی او یو ماشوم بچي خپل پلار په اوګه کې نو لیدي رااله وای بچیا خیال کوا د دې بوډا خبره اونم منی او بابا جی ما لکوس کا الله مقدس مکنا کافر ختم کی جرلې او باسي ماشومان بلوي شي هغه به دیندار شي نه نه الله رب العزت د دې علاماتنا داسې معلومیږي ولا یلدو الا فاجرا کفارا دین نه پیدا کیږي مگر هغه انسان ته پیدا کیږي چې فاجر وی کافر وی لا تزر علی الارض من الکافرین دیارا دومره خلق په مقدس مکه باندې آباد او مفسرین ذکر کوي ملأ السهل والجبل غرونا د آبادو نډکو نو اوار ډکوي دنیا کې یو لویش زم به قبضه نو پاتې شوی طوفان چې شروع شو او بختلې نوح علیہ السلام بچ روان دی نوح علیہ السلام متواز کې یا بنیر کم انا اے بچیا رازا ما سرا کشته کې سور شه ایمان راوړا یا نوح علیہ السلام ته دا پته نو چې زما بچي کافر دی یا بنیر کم معنا اے بچیا راځه مونږ سره کیناس وشته کې سور شا دا الله د عذاب نه بچ کېدل نشتا هغه وی ساوی الی جبل یاسمونی من الماء دی غر تبوخه جما استا کیشته ته نه خېجم غر تخې جما ما بعد طوفان نه بچ کی ما ول عذاب نه بچ کی د هغه سیلاب نه به بچ کی نوح علیہ السلام اے بچیا لا سم اليوم یاد ساتا نن رز د الله د عذاب نه بچ کېدل نشته ده د پلار او بچی دا مکالمه شروع وا وحال بینهم الموج فکانا من المغرقین الله وې د پلار او د زوی دا خبره اترې په خپل میاس کې شروع وي پدې کې چفرالا د نوح علی السلام بچي آغا د عبود لاندې شو یوا زنانه دا منډه وهي او بو نه برخیږي او سیلاب دې پس رورو او چتی چې کلا د غر سر تا او خطل خپل بچي پترخ کې نیولې غې کې اوچت کړي او بچ کلا راوچتې شوې دې دا غېګ نه اوګې توخه جاو چې کلا او بن نورې بار شوې دې د سر د پاسه اونیو او چې کلا او بن داغې نم اوچتې شو لاس اوچت کړل مور ډوبه شو الله په کچري رحم کوله په دغه ورځ باندې نو لرحمه علی ام سبیه الله با د هغه ماشوم په مور باندې رحم کړو چې کوم ډېر زیات منډه والي وي خپل بچي د مرګ نه بچکول غختل زری ډوب شم خو زما بچي دی بچي الله پاک ماشوم باندې رحم نه کړي دا د دردونو تکلیفونو عمر نوح علی السلام تیر کړو نوح علیہ السلام نه الله تپوس کوي یا اطول الناس عمرن کیفا وجدت الدنیا واهلها اے اغا انسان چې تا تعالی ډیر عمر درکړو پام بیا کې څنګه د دنیا حالات د څنګه ولیدل نوح علیہ السلام وی الله د دنیا مثال داسې دی کدارن لها بابانی دخلتو من واحد وخرجتو من الاخر یو انسان ځان د پاره یو کور جوړ کی پاغه کې دو دروازې دو گیټونه پریدي دخلتو من واحد و خرجتو من الاخر الله په یو دروازه باندې دنه شما په بل دروازه د دې دنیا نه بهر شما دغه دنیا ژوند سمره ژوند تیر کړو شپاړس نیم سوا کالا زما ستا سمره عمر دی چې د شپېتو شوې د ویشتو شي په دې دور کې چې شپېتو کالو ترسي بس وې دې ختم دی او چې د سلو نواړي وي د پردي رزق قلت وي نو دا حال دا زموږ ژوند دی هغه یو خلک یو واقع ذکر کوي حقیقت به الله ته پته وي چا خبره کو یو بډای وا وای اگر اله یو نبی له چې زما بچی نه پای وي څنګه نه پای وي درې درې نیو سو کال تر نه رسیدلې کچم او شومې است وفات شي مرشي هغه وې د خره دی غم کې وداسي مت به چې هغه ټول عمر بش پېته کالای وي او هغه به پاغه کې خوشاله وي ها کش پېته کال زما عمر ما په یو سجده کې تیر کړو بهر حال مرګ په انسان باندې راضي او انسان هر انسان نه تاسو کې استاد چې کم تیر شي ژوند یې څنګه تیر شي بس خوب لیدلو سو خوب لیدلو نو چې کله ژوند خوب لیدلې دا دارالامتحان دی اغا عمر ابن عبد العزيز رحمه الله را پاو سید خپل رشپې با الله رب العزت تولاړو عبادت وکاو خپل ګیره بنی ولوا او جړل به وینهارو کیا مغرور سهو و غفلت ولیلک نوم وردا لك العزم فلا انت في الايقاظ يقظان حازم ولا انت في النوام ناج فسالم وتسعى الى ما سوف تكره غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم انسان اے عمر ابن عبد العزيز ځان ته به ول ځان ته مخاطبو نهارو کیا مغرور سهو و غفلتن اے دوکشوی انسان استا اور استول پسوچونو په خوشی گپ شپونو کې تیر شي ولیلو کنو منور دالک لازمو د شپې خوبونه وی صادر دې راخلې وی او دا جون خو په دنیا کې حیوانات تیري او د دنیا مثال هغه د خوب لیدون کې خوب لیدلی دغه عمر دې تیریږي دیو جنا عبدالرحمن بابا وای وای په امید امید خلق نه امید کړل د ایام د مکرم مشغم پشا نو چې د مرګ په تمانچه دي شیخ علماء تا بیا په ما ته خلبسکه وسنا په امید امید خلق نه امید کل دا بکم او دا بکم دا امید دې دا امید دې او کال پس به خیر دا کوما کال پس به دا کوما ا دغه سوچونه وی فکرونه وی د الله فیصله راشي په امید امید خلق نه امید کل د ایام لمکرم شغم پشا نو چې د مرګ په تمانچه دي شیخ لماتا بیا په ما تخلبس کوي سنا دار دنیا مثال له دا چا سر وفا نه کوي که یو یوې غړې لره بهار وی بیا خزان شي بقانشت د بهار د دې دنیا که هزار واره پښتي ورته سوکی دي او بی بنیاد د دیوار د دې دنیا که څومره پښتیانه ورته کې څومره پښتیانه خو دنیا هغه زی وخت تیریږي او عمر شپې سبا کیږي د انسان زندگی وی یو ورځ ماشوم وی بل ورځ بابا شي بل ورځ پناشي دغه دنیا زندگی دا وای تیر تیر شو دنیا لاړه تیریږي ماشومان شول بوډاګان ور پنا کیږي نو چې بابا بابا ناری به کولې بلتا نن هغه په بابا جی باندې یادېږي ورن به بلتا بابا وي نن دته خلک بابا وي او چې پرون ورته بابا بابا ناری وي شلو خاور خپل بچي ورته جړیږي نو میاش هفته هفته شو ورځ ورځ یو ساعت شو او خبر نه یو سبا کیږي بیګا کیږي میاش الکو سبا بیا دا اج پلان کې میاش شروع کېدو کېدا سبا بیا دا هفته ورځ دا بیا دا پلان انسان خبر نوي کلونه بدليږي میاشتې بدليږي کال حیثیت د یو میاش تراله او میاش په حیثیت د یو هفته شو هفته یو رشوه نو میاش هفته هفته شو ورځ ورځ یو ساعت شو خبر نه یو سبا کیږي بیګا کیږي وای مینوال وته د زلونو وفالاړه او تش قصې د یوسف خان پر هاد یادېږي او د قصه را داسې کنه خو انسان زندگی هغه چا سره وفا نه کوي زندگی لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکانا رسول الله فیها مخلد کچری دنیا چا سره وفا کوله نو دې دنیا کې با نبی علیہ الصلات والسلام هغه مخلدا هغه په کې همیشه وي چې نبی علیہ السلام سره وفا نه کړي نو ستا سره وفا نه کوي او د کله انسان بچي وشي نوسی وشي نو دته دا اشاره وی چې سیټ خالی کوا ستا په ځای باندې بل راغله نو سپېچ دې ارورو کډن غاړه دی وجن علما ذکر کوي چې صلیخ تو کالو توکل انسان اور رسیدو اغه نه پس به اغه د خلکو سره اختلاط پرې خودو هغه به آخرت د پار ځان تیاراو او نبی علیہ السلام فرمایش پیتو کالو تر انسان عمر اور رسیدو اش پیتو کالو نه پس د بیان په ګناهونو کې مبتلا دی په نارواو کې مبتلا دی نو الله رب العزت د دې انسان عذرونه ختم کړی دي الله رب العزت به دې انسان ته عذاب ورکړي لقد اعذر الله امرا جاوز عمره 60 سنه الله د هغه انسان عذرونه ختم کړی دي کوم انسان عمر چې شپې تو کالو تور رسیدو او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د انسان د شقاوت او د بدبختی نه خدارا چې داغه وخت هغه عباسیاتو کې تیریږي مالا یعنی داسې بهوده کارونو کې تیریږي سکه راځي غب شپو لګاو څوک مړزان لوبي څوک کرکټ کوي څوک فوټبالونه کوي څوک سکه څوک سکه د انسان د بدبختی لوی نه خدار چې داغه عمر هغه به بیزای استعماليږي داغه وخت هغه به بیزای لګي مرګ هغه په هر چا باندې راځي نوح علیہ الصلات والسلام ای الله د دنیا مثال دغه یو کور انسان جوړ کی په یو دروازه دن نشي په بل باندې بار شي د نوح علیہ السلام نه پس ابراهیم علیہ السلام چې کله د ابراهیم علیہ السلام وخت پوره شو ملک الموت را لوي الله رب العزت ستاروه اغستل غواړي ابراهيم عليه السلام وي خليل يقبض روح خليله آیا الله خو زما دوست دی نو دوست چرته دوست نو روح اخلي دا څنګه خبره تا وکړه ابراهيم عليه صلوات و سلام نه ملک واپس لاړې الله رب العزت ته چې ابراهيم عليه السلام خدا سي وي الله رب العزت ته ابراهيم ته وایا الحليل يعرض عن ملاقات خليله آیا مخلیل چې تر دوست د ملاقات نه مخ اړولې چې کله ابراهیم علی السلام ته دار اړو دا استاد رااله چې الله رب العزت وایي چې دوست د دوست د ملاویدل نه خچته انکار نه کوي ته خو ما سره ډایرک ملاویږي چې کله دی روح واغستل شي ابراهیم علی السلام فورا زمانه روح اخلص اوس تیار یم ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام باندې مرګ را لې دنیا نه رحلت شو موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله وخت پوره شو ملک الموت را لے موسی علیہ الصلات والسلام کور کې ناس دی انګړ ته ډایرک سهن تراله ملک فرشتہ چراله موسی علیہ الصلات والسلام ته وته سو کې وځستا روح اخلم چې موسی علیہ السلام حدیث کې راځي سپېړ اور کړلا داغه ملک سترګ راوتا الله رب العزت ته واپس شو صحیح حدیث دی الله رب العزت ته یولې وی موسی علیہ الصلات والسلام مال سپېړ راکړه جلالی خو والا انسانو کله به چې غوسه شو موسی علی السلام په باره کې تاریخ لیکي د موسی علی السلام د ویختونه بلوګې شروع شلوګې او دا کپڑے وې داسې نیغې شوې نو غوسه خدا خو عیب دی خصيفت خو نه دی موسی علی السلام به ولې دومره غوسه کېدو نو موسی علی السلام سریع الغضب ولیکن داغه سره سریع او رضا هغه چې څنګه بغوسه را لک سات پس بغوسه بیا ختمه او انسان کې زر غوسه کیږي بیا زر رضا کیږي دا عیب نه دی او غصه چې نور جنا خو بیا د سر نه انسان نه دی غصه نبی علیہ الصلات والسلام لور تللا موسی علیہ السلام ته چې کله دا وی چې زستا روح اخلم سپېړ اور کلا سترګ دا ملک راوته وا وجه سوا وجه داوا چې یا خو بی اجازه ته کور ته د نشه ملک اذن نو غختلې یا د دې وجه نه سپېړ اور کړی را چې موسی علی السلام ته پته و چې کم نبی نه الله روح اخلي هغه نه مخ کې هغه مخیر کی چې تا ته اختیار دی دنیا کې پاتې کیږي کما سره ملاوي دل غواړي نو دا هغه فیصله او ته نو اورول ډایرک وزستان روح اخلم نو دی وجنه موسی علی السلام اغله سپیړه ور کړی و او بهر حال چې کله دار بیا دوباره را لوي الله را لګلې ما الله اجتز ما ملاقات خوخه کنه دنیا کې پاتې کېدل غواړي موسی علی السلام وی بر راس والعين پسر سترګو د الله ملاقات زما قبول لې موسی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا نه رحلت کړي موسی علیہ السلام هم د فانی دنیا ته سلام کړي یعقوب علیہ السلام دور دی چې کله ملک الموت را لې مصر ته یعقوب علیہ السلام تللی پاغه دې کې د خلکو حالات چې دلی انوار ته سجدي کوي څوک صورت ستورو ته سجدي کوي ملک الموت را لوي الله رب العزت ستارو اغستل غواړي ستا څنګه خوخرا دی وای زه تیار یم ما د الله ملاقات ته لیکن زما ته لګ وخرا که خپل بچو ته وصیت کوم علامہ قرطبی لیکي ټول بچی را جمع کړل هغه ته ما تعبدون من بعدی اے زما بچو کله چې زما شم تاسو به چا بندگی کوي ما تعبدون من بعدی اے علامہ قرطبی لیکي خاف به خاف بهم من عبارت النيران په خپل بچو باندې د دی وجنه او یری دو چې مصر خلق اور ته سجدي کوي ته تسجدي شروع کی هر او خيار انسان سره د خپل بچو غم وي نو دیو جنا علامہ قرطبی لیکي چې انو یعقوب علیہ الصلات والسلام سره د بچو غم شو اسنه چې زما دا بچی اغم د اور سجدي شروع کی بيدینی شروع کی د همیشه د پاره جهنم تلال نشي نو دیو جنې بشیرا جمع کړل وای ما تعبدون من بعدی اے بچو تاسو به زما د مرګ نه پس د چا بندگی کوي من بعدی سمانه ده ویره په انبیا باندې مرګ ناراضی دا ګوستاخی خبره ده نبی انبیا ته مړ نه وي نو د الله د مخلوق فرق څه دی کله چې نجران نو وفد راغلو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مناظره کوله هغه د عیسی علی السلام په باره کې درې داوی پیش کړې وي عیسی علی السلام الله دی عیسی علی السلام ابن الله دی عیسی علی السلام دریم د دریو دی اوله مدعا باندې دلیل کې پیش کاو عیسی علی السلام الله دی ولی ځکه عیسی علی السلام هغه مړی ژوند دی کوي او کوم هستی چې مړی ژوند دی کوي هغه الہ وی نو عیسی علی السلام الہ دی دویم دلیل عیسی علیہ الصلات والسلام هغه مورزادی لون چې داغه په دم باندې جوړیږي او کوم ذات چې مورزادی لون روغول شي هغه الہ وی نو عیسی علیہ الصلات والسلام الہ دی بل عیسی علیہ السلام برګي مرز والا په یو مسکول باندې جوړی وکل ما هاذا شانه فهو الہ فعیسی علیہ الصلات والسلام الہ عیسی علیہ السلام الہ دلائل شروع شو شروع شو شروع شو, شروع شو الله رب العزت چې جواب کوي الف لام میم سوره ال عمران کې الله څنګه جواب کوي اول سر نه چې سوره ال عمران شروع شي لړ جواب دی مختصر جواب دی او هغه کې د عیسی علیه صلوات و سلام د الوهیت نفی ده الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم الله سره نشته بل حاجت را مگر دغه یو الله دی الحي القيوم دغه جواب دینو عیسی علی السلام الہ نه دی ولی الحي القيوم الہ هغه ذات وی الحي چې هغه همیشه ژوند دی وی او عیسی علی السلام چې هغه همیشه ژوند دی نو تاسو په خپل منې چې عیسی علی السلام هغه د بیبي مریم نه پیدا یې سوخ داسې او چې عیسی علی السلام نو عیسی علی السلام باندې بداسي وخت راځي چې دنیا به وی عیسی علی السلام بنوي بل جواب دا الحی القیوم عیسی علی السلام هغه الہ ځکه نه دی الہ هغه ذات وی الحی او چا همیشه ژوند دی وی او عیسی علی السلام همیشه ژوند دی نه دی څنګه نه دی عیسایان په یهودیان په خپل منی چې عیسی علی السلام مونږ پانسی کړي عیسایان په خپل منی چې عیسی علی السلام موږ پانسی پانسی شوی دی داغه د وجنې غاړي د ټای چولی وی خپل ځان پانسی کړی وی خپې کړی اوس د خفغان اظهار کوي او الا خو ذات الحی او چې همیشه ژوند دی مرګ په ناراضي عیسی علی السلام باندې مرګ داغوی په خیال کې راغلی وره خدای یاد ساتي عیسی علی السلام هغه مړ دی د چا په خیال مړ دی عیسایان دا منی چې عیسی علی السلام مړ دی د مسلمان عقیده دار چې عیسی علی السلام ژوند دی خدا وی جواب ترکی به ترکی چې تاسو خو اے عیسایانو دغه عقیده لري چې عیسی علی السلام مونږ وجلې او کوم انسان په کمه استای باندې چې مرګ راځي هغه الٰه نشي کېده نو عیسی علی السلام خو الٰه نشي کېده او هر چې زمونږ عقیده دا نو هغه دارا عیسی علی السلام ژوند دی سلورم اسمان کې یا یو اسمان کې ناس دی هغه برا کوزيږي او قرب جوار د قیامت کې با په ټوله دنیا باندې د اسلام جنډه ودرې د نبی علیہ السلام په شریعت باندې به فیصله کوي دا غین رستو با په عیسی علیہ السلام باندې بیا مرګ راځي او عیسی علیہ السلام باندې به مرګ راځي اگر که فلحال ژوند دی خو مرګ به راځي او الحی القیوم الہ خو هغه ذات وی چې هغه باندې مرګ ناراضي همیشه ژوند دی وی هغه تدبیر کوونکې د عالم وی دشمن نزان بچ کول شي عیسی علیہ السلام د خپل دشمنان نزان نشو بچ کولې هغه ته د دشمنانو پته نه وا ابل جواب الله رب العزت عجیب کوي کانا یا کلان طعام عیسی علی السلام ته څنګه لا وای عیسی علی السلام خو خوراک ته محتاجو او سوچ خوراک ته محتاج وی هغه الہ نشي کېده نو عیسی علی السلام الہ نشي کېده ولی سوچ خوراک کین هغه تا ډیر اوارس پیخي لګه پاغه باندې راځي تندا پاغه باندې راځي خوب ته هغه محتاج وي هغه باندې شهوانی امور راځي واده ته هغه محتاج وي بچو ته هغه محتاج وي خوب ته هغه محتاج وي هغه باندې حادثات راځي قضاء حاجت ته هغه محتاج وي او څوک چې قضاء حاجت ته محتاج وي هغه الہ نشي کېده عیسی علی السلام الہ نشي کېده بهرحال خبره مې دا کوله چې الله هغه ذات وی چې پاغه باندې مرګ ناراضي یعقوب علیہ السلام باندې چې کله د مرګ علامات شروع شو خپل بچی ځان ترا غونکل و ما تا بدونا من بعدی اے زما بچو زما د مرګ نه پس به تاسو د چا بندگی کوئ بچیو تا یک مشوي نعبد الہک و الہ آبائک من بس هغه الہ بندگی کو چې کوم ستا حاجت راواله چې کوم ستا د مشرانو د ابراهیم علی السلام اسحاق علی السلام حاجت راو الہ واحده هغه حاجت روا چې یک یو دی هغه سره شریک نشته دا غي ذات بندگی وکاو یعقوب علی السلام دا غي نه پس مطمئن شو او مرګ ته تیار شو الله رب العزت فرمای تلک الرسل قد خلتو تلک الرسل قد خلتو دغه انبیاء چې تاسو واقعات واوریدل قد خلتو دنیا ته خالی شوی دا هغه باندې مرګ راغلې د دینه پس نبی علیه الصلاۃ والسلام الله رب العزت داغه په باره کې وایي وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا اما تاو قتلا قلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين څنګه چې مخکې انبیا باندې مرګونه راغلي دي د دې دنیا نه تللی دی دنیا ته خالی شوی را دارنګ نبی علیہ الصلات والسلام چې کم آخري نبی دی هغه زما استاد دی دانه چې الہ دی هغه باندې به مرګ ناراضي قال خلت من قبله الرسل ددن مخ کې ګڼ انبیا تیر شوی دی کچره دې مړ شو یا د خپل مرګ باندې مړ شو یا د چا د لاس نه قتل شو تاسو به دین پرې دی او دا آیاتونه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لستلو چې کله عمر فاروق ترو چې تکړه وا کچا او چې نبی علیہ السلام باندې مرګ راغله دی نو غلبا ز سر قلم کما ابو بکر صدیق را دا آیات تلاوت کوما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اول د نبی علیہ السلام د تندینا صادر اوچت کو فقبل ما بین عینیه نبی علیہ السلام خپل کو او بیا ویلن یجمع الله علیک موتتین دا الله محبوبا الله پتا باندې دو مرګونه نه یو ځکې یو مرګو فقط زقتها هغه مرګ پتا باندې رااله هغه مرګ تا اوسا کو بیا بهر راو تو صحابه ته کینه عمر نه کې ناستو ابو بکر صدیق دا آیاتونه شروع کړل و ما محمدن الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا اما تا قتلن قلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين عمر فاروق کې ناسو بیا ابو بکر صدیق وای من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان یعبد رب محمدن فإنه حي لا يموت اے خلقو چاچی د نبی علیہ السلام بندگی کولا نو نبی علیہ السلام باندې مرګ را لید دنیا نه لاړې هغه دې بندگی پریری او چا چې د رب د محمد بندگی کو کولانو هغه داسې ذات دی چې پاغه مرګ ناراضي هغه دې په دین اسلام باندې باقی وي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وی ما وی چې د الله د کتاب اوس نازلېږي چې کله سبا شو عمر فاروق را لې صحابه په مجلس کې پاسې دو ویا ایها الناس قد قلت لكم مقاله بالامس علامه قرطبی لیکلی دی تاریخ اسلامی کې محمود شاکر لیکي ویا ایها الناس قد قلت لكم مقاله بالامس وما كانت من كتاب الله اے خلکو ما پرون یو خبره کړو چې نبی علیہ السلام ته که چامل اوایه زبت سر قلم کم خو هغه خبره د الله د کتاب نه نو هغه کې زخه تا شوی ما زما د خپل خبرې نه رجوع ده نبی علی السلام باندې مرګ راغلی دی نبی علی السلام مړ دی او نبی علی السلام رحلت د دې دنیا نه هغه دارالبقا ته کړی دی دیو جنا فاطمه رضی الله تعالی عنها هغه ته منسوب دي علامہ زہبی ذکر کوي سیر عالم النبلا کې او مما ينسب الی فاطمه تا هغه به دا اشعار ویل جړل به اے دا الله محبوبا ستا د مرګ د وجنا په ما دومره مصیبتونه بار شو کچره دا مصیبت پرانا او رز باندې واچول شي داغه تکلیف د وجنا په دا تور شپې او ګرځي دا رڼا او رز به تور شپې شي او بیا به هغه انسان کوم هستی تاسو د خاور د لاندې دفن کړلا صحابه ته به دا خبرې کولې او جړل به نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې مرګ راغلی دی د نبی علیہ السلام په غی کې خپل درې بچي وفات شوي نبی علیہ السلام داغي سلګي لیدلې دي ابراهیم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اړو کې معصوم بچی دی آغا سلګي شروع دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاړي القلب يحزن والعين تدمع وإنا بفراقك يا ابراهيم لمحزنون و ازلم غمجن دے سترګونه مې اوخ کې روانې دي ابراهيم بچي موږ ستا پوجدای باندې ډیر زیات دردمن یو او نبی علیہ السلام دانش کولې چې خپل بچي روح را واپس کی دروغ وای دروغ وای هغه انسان چې هغه لوی ځوان او د بډای د بچی روح را واپس کړي او ریدلم دي وای بډای رااله او پیرانو پیر تیل چې زما یو بچیو او ګور هغه مړ شو او هغه داسې براو قتل وی جو قتل وی داغه نیټه برابرونه چې مړ کېدو نو خود به مړ چې نه وخت به مقرر نو خود به نیټه پوره شوی نو خود به مړ کېدو نو دا بډې او توي چې نیټه نوې مقرر فاصله نه مړ کېدو او نیټه مقرر د تاسو کړه روح را واپس کوي ها چې کتلې وی ملک الموت بر اسمان سره روان دي ولا سي چور وګړل کناغه ته د تیلې راکا دینه دا روح را پرې د بډای د بچی دا هغه ته نه ما ته الله حکم کړي وراکا وینه ما ته الله چې سپېړې ورکړلا العیاذ بالله العیاذ بالله وای هغه ملک الموت هغه روحونه چې دی هغه کوټور آزاد شو او د بډای د بچی روح سره هم هغه مسره کولا شو بعضی دروغ دغه چالي دغه دروغ چالي کړي بعضی و چې بډای په جړا باندې روانه شو او چې لار کې روانه ده د پیر بابا نو سه سره ملاو شو او با به ولې جاړي وې جاړم په دې باندې چې یو بچي هغه مړ شو وی ښا وی ته بیغم شاه زبې دل راو پا را پا زبې دل را واپس کوما چې کله هغه را واپس کو نو خپل پیر پیرانو پیر وته غوسه شو هغه په منډه شو او مخبره کې به تم به اٹھ کر جاؤ ما مو پیچھے پیچھے ہت تاسو په قوالیان بیا پنجابیان جوړ کړی دي چې تاسو را پاسې بس کا هغه پیر وته چې بس پرې دا یو ژوندې کا خیر دې ژوندې کو اوس را باندې قیامت قائمې ټول مړي را پاس د قیامت به کنا دا د پیرانو پیر د دا صفات ورکول سو کوی د 200 کال غر کا بیړې راو چې تکړه را سو کوی شمس تمریز بابا نور راخ کا تکړه سو سو خرافات غرې سو سو خرافات غرې دا الله رب العزت امنګ ته دا خو دلیلی چې زما د خپل محبوب داغه د بچی سلګي شروع دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبره د سترګونه اوخ کې روان دي وی القلب يحزن والعين تدمع وإنا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون بچی موږ ستا په ځای باندې ډیر زیات خپایو وایو باغ سوچ په سبانه الله خوشاليږي دارنګ د زینب رضی الله تعالی بچي وفات کیږي نبی علیہ السلام ته استاد را لګره د الله رسول زما بچي وفات کیږي راشه نبی علیہ السلام یې مصروف يم اسبری واحتسبی اے لوري صبر کوا او دا الله سره د اجر ذریعہ غنا بیا غي قاصد راولې کو الله د پاره راشه چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام را لې او داغه ماشوم را اوچت کو ونفسو یتتاتا داغه اخیری سرګي شروع وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل لور ته وای ان لله ما اعطى وما اخذ وكل شيء عنده بمقدار لور مخه پکېګا هر یو شی چې الله رب العزت په اختیار کې هغه سوچ مونږ له راکړل مونږ نه اخلي او هر شی د پاره یو جدا وخت مقرر دی اغه نه انسان نشي تیرېدلې یو حد دی یو نیټه دا یو وخت دی اذا جاء جلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون وخت نیټه مقرر شراشی نبی ارستو کېدل کېږي دا غینا لکه څنګه چې دا غینا مخکې کېدل ناممکن دي ورستو کېدل هم ناممکن دي دا الله رب العزت د طرف نه دا اټله فیصله ده پدې کې د هیڅ چا لحاظ نشته پدې کې د انبیاء لحاظ نشته لري پدې کې د صلحاء لحاظ نشته لري پدې کې د سیدانو پیرانو مليانو لحاظ نشته لري زمارونو دا مرګ ماتم پروت دی او تاسو تم پروت دی د خپل گریوان سره گریوان کې سرخ کته کو او هغه خبره باندې سوچ وکړو چې په یادونو کې او یاد دی ځن کدن کا او د نظر وړاندې رضا رضا بدن کا نبی علیہ الصلات والسلام آخري وخت دی ګوته اوچته کړلا او نبی علیہ السلام وی لا اله الا الله ان للموت سکرا دا الله نه سوا بل حاجت روا نشته کوي نزب د مرګ د سختونه بچي خو چې په ما باندې د مرګ سختۍ شته دی نو په هر انسان باندې دا سختۍ پرتی دي هغه ته پرتی دي نو الله رب العزت دې زمونږ په حال باندې رحم وکي الله دې زما ځن کدن او تاسو ځن کدن بلکې ټول مسلمانانو ځنکدن آسان کی او الله رب العزت دې زمونږ کلمه را توحید نصیب کی په ایمان اسلام دې الله موږ دنیا نه بوزي د قبر مراحل د حشر مراحل میدان حشر د انبیاء شفارسونه د شهیدانو شفارسونه هغه وګد داستان دی او صرف دا خبره ذکر شوه چې دا یو عظیمه حادثه مونږ ته پرته ده الله رب العزت دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي او الله رب العزت دې دا سویل سچ کلمات چې ویل الله دې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين ګران محترم اوریدونکو د مولانا عبدالوکیل صاحب دا بیان چې په باجا کلی محله توحیدی مسجد کې د سورته توبه د اختتام په سلسله کې په 19 8 2007 کې شوې ده د دې د ملاوي دوه پته یا سره اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124 د دې بیان موضوع ده د مرګ حقیقت فقل نضربوه ببعضها دې زه ته وکړي دا زه لګه مشکل له پدې کې مفسرین او اقوال لي فقل نضربو نو منګه وهي دې مړی لرا به بازیا په باز اندام د سرا په باز اندام د دې مړی د نفس سرا دا مړ یو نفس دی د د یو بد خبرواله لاس سره یو جنگوي لاس د نور بدن سره ولګوي کذالک یحیی الله الموتى چې لاس ول نور جوسی سردا سره ولګاو سړی نیخ کې ناس کذالک یحیی الله الموتى دارنګ ژوند کې الله پاک مړی ویریکم آیاتی الله پاک بیانې تاسو خپل دلایل لعلکم تعقلون دیر پارا چې تاسو کې پوهه او عقل راشي دا قتل چا کړه ولې کړه وجه سوا او دې کې نزن علما او سو قول له چاغه خطا دی اگر چې لول علما دی انسان باندې خطا راځي د انبیانو سوا نور معصوم نه دی پاوی خطا راځي او خطا توجه دار او فقل نظر بوه او منګه چې وه دې مړی لره به بازها په باز اندام درې غوا سره مړی او شو د مړی قاتل نه معلومې دو وې څنګه به معلومیږي وې دې مړی سره اندام روانې دې غوا سره ټچ کړي وای چې هغه د مړی سره اندام غوا سره ټچ کړ سړی نیخ پاسې دو چا وجلې پلان کیو وجلې نوې د غوا کې دا غیر ټچ کولو د وجه نه مړې ژوند دی شو دا ولې کې دا ترجمه وي به بعض هاذا ضمیر د مؤنث دی او مؤنث بقرتون غوا مؤنث د هغه تراجی دی نو او مړ خو مذکر دی ته خو ها ضمیر نه راځي کی نو د دې وجنا دا ترجمه کوي خدا ترجمه دا سره چې دې کې چې کم مقصد د قران د واقع دی هغه خطا کی یو خدای چې غوا دوی الاله غوا چې دی الالو لا دا غوا د واقع قران کې مخ کې د حقیقت کې دا رستو شوی دا او دا مړ مخ کې شوی دی ها وو د ترتیب د پار ناراضي اپ مطلق جمعیت باندې دلالت کې ترتیب پکې نه مړ مخ کې شوی نو چې مړ مخ کې شوی دا غوا دی طلبوها 40 سنه تن سلوي خکال دی د غوا په باره کې تپوسونه کول نو دا سره بدعتیانو مړ چې سلويخ کاله و پروت رغات په حلالې دل بیا برسول دي خاورې کېدنو عمل هغه ته څنګه پروتو دویم دا خبره ده چې کله د غوا حلالولو مطلب سو دا مطلب چې دوی باندې دا غوا سپکه کې چې دې په اختیار کې څه تصرف نشته خدای ته پدې کې نشته نو چې کله د غوا د لګیدلو سره مړ ژوند کېږي نو دا خو بیا لوی خدای ده نو بیا خداغه مقصد پوره نشو علامه ابن کثیر وای علامه مدارک لیحوبن علیهم معبودهم وای په ذکر لالو چې په دوی باندې د دوی هغه معبود سپک کې نو غاخو بیا سپک نه شو د دې وجه نه صحیح ترجمه ما ده توکړه دا فقل نضربو اول منګه چې وه دې مړی لرا به بازه په بازه اندام د دې مړی د دې نفس سره نو دا اشکال اوس پاتې کی چې بعضها ضمیر خو مؤنث دی او دا مړ خو مذکر دی نو موږ مړ مذکر دی خو مړ ته نفس ویل کیږي که ژوندې یو که مړ خو انسان ته نفس ویل کیږي او نفس قاعده دار په عربی کې مؤنث سماعی دی اته ضمیر د هار راځي کیږي وقل نضربو ببازا نو موږ چوه دې مړ لرا په بازه اندام دې مړ سره د نفس سره کذالک یحیی الله الموتى دارنګ با ژوند کې الله پاک مړو لرا ویریکم آیاتی الله پاک بیانې تاسو د خپل دلایل لعلکم تعقلون دیر پارا چې تاسو کې عقل راشي ترو دا وجل او چا وجل خپل ورورینو ورورینو وجلو ول ډیر مالدار او مال وسره او دا غریبانانو او تری میرات نور زامن مامن نو یو لوري وا دی وی دی بمړکو مال به مالو د لور به پنیکا والو نو خپل تری مړک د شپې او بیا یو نو د بل کلی په کوسه کې یو گیټ کې وغورځاو نو یو طرف ته بيدا مال زمون شي بل طرف ته پیدیت د کلی وارانه پیسې به پیوالو نو خالص ګټه ګټه دا پینځه والا ګوتې په وړو کې دي نو بس ترې حلال کړ شپې ختم کو او کلی په دروازه کې وغورځاو الله رب العزت د موسی علی السلام په معجزه باندې هغه داسې ژوندې ک پاسې د دی ورونو وجلې ما او د دنیا لپاره وجلې ثم قصد قلوبکم نبیا سخت شذلون استاسو من بعد ذالک پس دینا فهیا کل حجارا نستاسو دازلون پشان د کانو دی وان منها یقینا بعض د دې غټو د قانونا لما هغه دی یشقق چوچوی فیخرج منه الماء نو پس راوزی داغه نه اوبو وان منها بعض د قانونا لما هغه دی یهبتو من خشیت الله چغار اور غړي د وجه د یری د الله نه وما الله بغافل عما تعملون او نه دی الله پاک نا خبره ده هغه سنه چې تاسو کوم عملونه کوئ بعض غټي هغه چې هغه نه نهرونه روان شي هغه د الله د یې رجاړي غټه نه دا چینه روانه ده دا هغه جاړي ده الله د یې نه تی دا او رواني دي بعض نه ساس کې ساس کې بعض نه نهرونه چوبت نزی وان منها لما يهبط من خشيه الله الله او باز غټه داسې دي چې هغه د الله د یری نه راور غړي انسان استاد د غټه نم سخ دی غټه نه خو روان شولې لیکن استاد سترګونه د الله د یری نه چرتا اوخ کې نزی دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا شقاوت القا شقاوت القلب قسوت القلب علامت الشقاوه د کم انسان زله چې سخوي دا د لوی بدبختی علامه او د بدبختی نه خدا قران بیانېږي د صحابه او د انبیا واقعات بیانېږي د پزل کې اغا د په بدن ویختنې غنه شو د پسترګو کې اوخ کرانلې قسوت القلب علامت الشقاوه د زړه دا سخواله دا د هغه بدبختی لوی نه خلا دا د بدبختی نه خلا نرم زلنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کانا رجلا بکان عند تلاوت القران ناس بو قران به دوستو بکان داسې به جلل دا ګیره مبارک به ټوله په وخت کولندوا او ځان لچکینه دا قران سړي د کمی خبرې کوي وان منها لما يهبط من خشيه الله نو ګټ راور غړي انسان ته د الله د دین د پاره دیو زنه بل زې تلا نړي ګټ خزیر غړي جاړي تا او نه جړل نبی علیہ السلام به دعا کولا اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع الا پتا پنا غړم دا علم نه چاغي کې فائدہ او نفع نوي ومن قلب لا يخشى الله دا غزلنا پنا غوړم چې ستان نه یریږي ومن عین لا تدما الله دا غستر ګنا پنا غوړم چې ستا د یری نه جاړی نه ومن نفس لا تشبع الله دا هغه نفس نه پنا غوړم چا مړیږي نه ګټه د الله د یری اور غړي لکه رستو براشي الله رب العزت وایي بعضی غرونه داسې دي چې هغه د الله د ير نه زره زره شي او هغه ټوټه ټوټه شي کچره الله ما دا قران په یو غر را لګلې وي لرایتو خاشم متصدعا من خشیت الله لیدل به تا دی غر لرا خاشم متصدعا من خشیت الله یریدون کې او زره زره د وجه د یری د الله نه د الله د یره نه زره زره شي وم الله بغافل اما تعملون او نه دی الله نه خبره دا سنا چې تاسو کوم عملونه کوي افتتمعون ايؤمنو لكم اتم کوي تاسو مؤمنانو چې دی وا خبرو منستاسو دا يهود بستاسو تابع شي تاسو له دوی په لاس کې لاس ورکړی د دوی تابعداري کوي دوی سم اتحاد کړی دا وستا خپل شي نا وقد کان فريق منهم تاقي سراوشت موجود دی وډل د دوی نه اوسم یو وډل داسشتا یسمعونا کلام الله چاغو اوریدو د الله تورات و یو ډلا د دوینا چاغو باوریدو د الله کتاب من تورات وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا منافقان دي منافقان او کلا چې مخا مخشي دا کسانو سره چې هغه ایمان راوړل دي قالوا آمنا نو دي چې موږ مؤمنان یو وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ او کلا چې لال شي یوازې شي باز دوی نه بازو ملګرو ته کشران لال شي مشران او منافقان خواله يهوديان خواله نو مشران وتوي خطا سو دي مؤمنانو لتلی وي او تاسو دې تر خپل کتاب خبره کوي نو سبا کې مناظره شوي به تارا تر خبره نه وکړي چې تورات کېشته نو بیا به مناظره کې پړې وړي له دوی خواله ځي یا سبا د الله په دربار کې به دوی دا په خپل جګړه کې چې الله دوی ته مونږ ته ویلي دا خبره چې دا خبره دا سره بیا نه منله قالوا تحدثونهم وایدا مشران دې کا شران ہوتا اتحدثونهم ما تاسو بیان وې دې مؤمنان ہوتا بما فتح الله علیکم هغه سوچ الله کار کړی پتا سو باندې الله تاسو ته علم درکړي دا د تاسو بیانوي سره پاره لیحاجوکم به عند ربکم آیا دوی نه پوهیږي چې یقینا الله یعلم پوهیږي په سبانه چې پټي دوی وما یعلنون او په سبانه چې دوی ښکارا کوي ومنهم امیون لا یعلمون الکتابا او بعضی د دې يهوديانو نه امیان دي لا یعلمون الکتابا چې هغه نه پوهیږي په کتاب لوستلو باندې کتاب په حقیقت باندې نه پويږي الا امانیا مگر تشو ارزو غانو پس روان دي بس تش په اٹکل باندې ژوند تیری الله غفور رحیم دی یا الا امانیا مگر تش تلاوتونو باندې روان دي تش تلاوت کوي امانی تلاوت تم ویل کی عثمان رضی الله تعالی عنہ مبارک رضی تمنا کتاب الله اول ليله واخرها لاقا حميم المقادر تمنا دا الله کتاب لست پاوله حصہ د شپه کې او په اخره کې دا الله سره ملاقات وکړو